خلق الانسان من علق د کلکې شوې وینې لوي ټوټې څخه انسان هسک اقرأ وربك الأكرم ولولا او ستا رب ډیر مهربان دی الذي علم بالقلم چې هغه د قلم په مرسته علم وښوده په دې اساس چې هغه خپل ځان دی اړی ویني ان الى ربك الرجعا په داس حال کې چې وګرځیدل ارومرو هم دا استاد رب لوري دي ارايت الذي ينهى او امر بالتقوى یا د پرهیزګارۍ ښوونه کوي او ایت ان کذب وتولى تا څه ګمان دی که دا منع کوونکی شخص حق دروغ وګڼي او مخ واړوي کاغه لاس وا نخلی نو موږ به د وچ ویلی ویخته ونیسو را بوبای کاګو ناصية كاذبة خاطئة هغه وچوله چې درواغ جان ډیر زیات خطا کار دی فلیدعو نادیه هغه دی خپل لا تړون کې دلته بلنه ورکړي